نو دا د دې يهوديانو سره د مباهله ذکر او بیان دی ورسو پاتشته مفادا سوره جمعه کې د دې ذکر راغلی آیات پدې کې او په سوره ال عمران کې ورسو راځي د نصارا سره د کریم علیه الصلاۃ والسلام مباهله کوي او هغه د مباهله چیلنج ورکړو بعض مفسرین د آیات معنا دا ذکر کړي کتا سو رښتینی یې په دې خبره کې چې جنت لبتا سو لري نو ځان له ورغواړي چې جنت ورته نشي ځکه جنت لور د نکیدل بغیر د مرګ نه کیږي نو چې تاسو دا دعوی کوئ چې موږ جنتیان یو د الله اکرمونه ده او زموږ نه بغیر به بل څوک جنت ته نه ورننه کوي نو بیا خو د مرګ تمنا وکړئ مرګ وغواړئ امام ابن کثیر رحمت الله علیه مرتب نه هغه یو اعتراض په دې باندې دا راځي چې جنتی کېدل مستلزم نه دي تر د مرګ لرا ډېر انبیاء کرام او صالحین دې چې چې غي جنتیان په هغه کې چې د مرګ تلل نه لري مدانه یو کله جنتی هغه هغه تمنا وکړي او دې اعتراض کوي دا راځي کدا چې ملازمه شي نو بیا خدا ممکن و چې يهوديان د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام جميل وي چې تاسو ځان له جنتیان وایي نو بیا تاسو د مرګ تمنا وکړئ او مرګ وغواړئ او درې اعتراض کې دا راځي چې صحیح حدیث کې راغلي حدیث کې صحیحینو چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا يتمنى ان احدكم الموت فتاسو کې یو سره د مرګ تمنا نه کوي نو غره توحید دارت په آیات کې ذکر او مباهله دي چې دې یهودیان راځي مونږ به راځو او فعالین سره الله تقوال چې الله څوک د وجود دي نو ته په هغوی باندې هلاکت راولې او دې تباه کړې حدیث پاک کې راغلی دی امام احمد رحمت الله علیه د صحیح سند په مسند کې حدیث ذکر کړی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وایي ولو ان اليهود تمنوا الموت لماتوا